کولو وسنګ طریقه وي اوس د دې ځای نه چې دا بل باب کوم شروع کیږي دا دریم باب د دو سوا پنځه او یایم آیات نه شروع کیږي او دا باب بچلیږي تر دو سوا او درې اتیایم آیات پورې 283 نمبر آیات پورې با سوی دا باب بوي د دې باب خلاصه صدا په دې باب کې بس بیانېږي نو مخکې خطا ته وی چې انفاق او خرچه کوه د الله په لار کې اوس درته وی چې ګوره خرچه خو کې په اول د خپل مال پاکول پکار دي چې مال دی پاک وي کچر تستا مال پلیت وي نو بیا دغه خرچه دا نه قبليږي نو د مال د پلیت کېدو هغه اسباب در تخی او دا غینه د بچ کېدو ترغیب ورکړي او هغه څه چې د پاغي کې غټ شي چې د غسود د سودی معاملات دي نو د سودی معاملاتو د دفع کولو د پاره اولا په دې 275 نمبر آیات کې الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي اول زجر ورکي چاته هغه خلکو ته چې هغه سود حلال غني او سودونه کوي حلال غني نو په هغه ته زجر ورکي او تخويف ورته ورکي بیا د هغه نه پس د سود او د صدقاتو ترمن د فرق بیانې په دې بل آیات کې یمحق الله الربا ويربي الصدقات دا غین ورستو بیا بشارت او زیر ورکی هغه خلکو ته چې هغه سود نه کوي بلکې دا غي په مقابله کې اعمال صالحه کوي ایمان راوړي دغه رنګي پابندي د منځ او د زکات کوي دا غي نو ورستو بیا مسلمانانو ته هغه اول ځل چې کم زجرو اول ځل کې مرټل چې وو هغه د هغه خلکو د پاره چې کم خلک سود حلال غني اوس په دویم ځل باندې مسلمانان خلک دي سود خو حلال نه غني خو لیکن سود خوري خوراک د سود کوي نو هغه ته زجر ور کوي او په ایمان باندې هغه ته ترغیب ور کوي چې ګوره سود مکوي دا غینه ورست چې څوک د سود نه منې نشي نو بیا څه کوي بیا ورته دمکی ور کوي په دنیا کې د عذاب او سخت نه وته کوي بیا دا غینه ورستو د قرض معاملات د قرضې چې کم معاملات دي نو هغه ته بیانې په آیت نمبر 280 کې وان کان ذو عسره فنظره الی میسره هغه کې راته هغه مسله بیانې او بیا دغه باب باندې په تقوا سره چې تقوا او کې یو سود پرېګ دی دا غي نو ورستو یا ایه الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمن فاكتبوه آیت نمبر 282 په هغه کې درته بیا د معاملاتو د کولو چې د سود نه پکې هم بچ شي او ته معامله وکي د قرض معامله څنګه به کې نو د قرض د معاملې د قرض د کاروبار طریقه د تخی او په هغه کې درته بیا احکام ذکر کړي دا غینه ورستو په 283 نمبر آیات کې بیا د غاڼي او د ګروي چې کومه مسله ده هغه درته بیانې نو تر 283 نمبر آیات پورې دا ټول مالی معاملات دي مالی کاروبار دی چې مطلب ته په څنګه طریقه باندې کاروبار کې هغه اصول لرته خی چې سود مکوا صحیح شو دغه رنګي معاملې د قرض چې کوم دینو هغه کوا او ورسره چې کوم دینو بیا د غاڼي او د ګروي چې کومه مثلا په هغه کې د بیا لک تفصیل هغه بیا مخکې راشي بس دای لنډه خلاصه ده او دای د مخ کې باب سره ربط دی چې مخ کې باب کې خو مسله د انفاق او د خرچي ذکر کیده چې د الله تعالی په لار کې خرچه کوي اوس درته وایي چې خرچه خو تکي خو کچرته تا سود کړي او په سود باندې ته روپۍ وګټي او بیا ته د الله په لار کې خرچ کینو په دې ثواب نکیږي او دا نه قبليږي ځکه حدیث کې راځي چې لا يقبل الله الصدقه من المال الغلول الله تعالی د حرام مال نه صدقه نه قبلې نو په دې وجه ته اوس دا د ربا معاملات د سود معاملات ذکر کوي چې دا حرام دي چې ستا مال پاک شي خا دا ټول مالی معاملات دي نو الذين ياكلون الربا په دې اول آیات کې چې الذين ياكلون الربا دي په دې کې اولن ما تاسو ته وی څه شه دې تخویف دې دمکی دا هغه خلکو ته چې هغه سود حلال ګڼلو او بیا د هغه دمکی نورستو په یو جمله کې بدایي په دویمه جمله کې به بیا ذالک بانهم قالوا انما البيع دا غي دمکی وجه او سبب ورته بیانې چې ولې دا عزم کې وته الله تعالی ورکړه بیا د دوی په قیاس باندې چې دوی کومه قاعده ځان له جوړه کړې و هغه قیاس باندې ورل رد کړي په درېمه جمله کې واحل الله البيع وحرم الربا دا غینه ورستو بیا ترغیب ال التوبه ده ها فمن فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف او بیا په اخیر کې چې څوک توبه اون باس نو فولای کا اصحاب النار هم فیا خالدون نو په یو آیات کې پنځه جملې شوې صحیح شو په اوله جمله کې دمکی دا سود خورو ته چې سود سوک خوري او کاروبار کوي په دویمه جمله کې دا غوي چې کم قیاس جوړ کړي د سود د حلالولو د پاره د خپل ذهن او د خپل عقل نه کوم قاعده جوړ کړي د پاغي ورلرت کوي په درېمه جمله کې ترغیب ال التوبه دی او ترغیب ال التوبه دی او دغه شانت ورسره سبب د دغم ذکر شو کنه په درېمه جمله کې داو څلورمه جمله کې ترغیب ال التوبه دی او پنځمه جمله کې بیا چې کو څوک توبه و نه باسي نو هغه ته بیا دمکی ور کوي تاسو ورته ګورئ الذين ياكلون الربا هغه کسان چې خوري سود یاکلون ما تاسو ته ویلو کله قران کې راشي اوس دانه چې خامخا ته وای چې زه د سود روپۍ خورم نه خو سود اخلم په بل څه کې استعمالو ما نه نه یاکلون د عقل کله قران کې راشي کله نه خوراک مرادي کله عقل راشي او مراد ته خوراک نی بلکې مراد مطلق اخستل وی حاصلول وی نو هغه خلک چې عقلی سود عقلی سود خد سود غستو معنی ده شیطان هغه جن او هغه پیره چې کوم دی هغه پکینی هغه په دغه شي کنه په خلکو باندې مونږ وینو کنه جنات په ناس دی ویلکه په فلانی باندې جنات دی پیری دی پلا نو هغه جنات او پیری څه چل کوي هغه دا سړی کله یو ځای را پریودي کله بل ځای را پریودي ټوپونه وای کنه دا غي نړیر سخت تنګي نو دب کا شانته چې کم سړی په دنیا کې سود کړي نو دا د سود والا کړي چې وی دا چې په ورځ د قیامت باندې را پاسي نو د ده حالت بداسي وي چې میدان حشر ته ورځي نو دغه شانته حالت کې به کله به یو ځای را غورځيږي کله به بل ځای را غورځيږي او لکه د جناتو د مرګو غوندې حالت چې کوم دی هغه په د باندې راځي دا یو معنی شو دویمه معنی دی دا چې د صحابه او نه د سلفونو منقوله معنی ده دا صحیح معنی ده دویمه معنی دی دا چې ابن عطیه یو مفسر دی المحرر الوجیز داغه تفسیر دی هغه معنی کړه لا یقومون لا یعیشون دوی ژوند نه تیری په دنیا کې چې دوی ژوند تیری الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس مگر ژوند په شان د هغه سړی وی چې پاغه باندې جنات ناسوي پاغه باندې پیریان ناسوي پیریان په کم سړی باندې ناس وی ګډ وډ وی بے ترتیب وی پریشان وی نو هغه شانتی لیونه غوندی وی سود خور سړی په دنیا کې د ژوند خوشاله نه وي فراخ نه وي بلکې توی په دبانې تنګی راغلی وي په دبانې تکلیف چې کوم دنو هغه راغلی وي دا یو حالت سره مخ وي ښا ذالک بانهم قالوا انما البيع ذالک دغه عذاب چې په دبانې برازي په قیامت کې دا ول راضي بانهم په سبب د دې باندې چې دغه سود خوارو قالوا دی بوي انما البيع یقینا دا دا بیع دا اخستل خرڅول دا کاروبار چې دی ها سودا مثل الربا دا پشان د سودا دی بداسې وی چې الکا دا ورته وی چې دا سود خو حرام دی وی پرېګ دا حرام دی دا دغه ته نه ګوري دا سودا ته دا اخستل خرڅول ته نه ګوري سړی په 10 روپۍ شی واخلي او په پینځل لته خرج کینو دای پکې زیات نکړو سو نو سودم دغه شان شه ده دا پکې ور زیاتیږي نو بیا به نقصان دا کو چې ګوره ربا یې سو ګرځولا هغه ته علما حضرات چې کوی کې مقیسون علی ګرځولا او سو دغه چې کوم دې بیع هغه په قیاس کړه یعنی اصل شیخ او حلال سود دی خدا بیع او دا غستل خرڅولم زکه حلال دي چې دا د سود غونتی دي دا د سود غونتی دي نو دا ته قیاس خطرناک قیاس دا دی وکړو الله تعالی به الله تعالی ولا قیاس باندې رد کړي واحل الله البيع الله تعالی حلال کړی دا بیع بیع غسل خرڅول الله تعالی حلال کړی دی وحرم الربا او حرام کړی دی سود څنګه ته قیاس کې الله پاک یو شی حرام کړی دی او بل حلال کړی دی دا خدای الله تعالی قانون دی بس دغه شی د حرام کو دایره ته حلال کو ترالی د نص په مقابله کې د قران د حکم په مقابله کې د حدیث په مقابله کې د خپل ذهن او د خپل عقل نه د قیاسونه شروع کړی دي نو دا غلطه خبره ده فمن جاءه موعظه من ربه نو هغه څوک چې راغی غتا موعظه نصیحت من ربه له طرفه در خپلنا فانتها نو دې منی شو د سجنا فله ما سلف نو د لپاره هغه دي چې مخکې تیر شوی دي هغه مخکې معاملات چې د کړی دی دې مطلب دا دی یو سړی دې اوس ته پوری سود کولو قران آیات نه خبر چې لکه دا سود کول دا پیمنٹ کول دا حرام دی نو را پاسې د توبه او باطل چې الله د تاسو توبه او باطل دا خو ما ډیر لوی ظلم کړی دی چې توبه او باطل الله وای دا تیر چې کم تیر دی دا ورته معاف شو فلهو ما تلف دا معنا دا یا دیمه معنا دا دا چې یو سړی دې هغه سود کړی دی اوس کاروبار تازه روان دی د دې آیات نه خبر شو چې لکه دا سود خو حرام دی فن ته دې من شو نو فله ما طلب د د پار هغه دي چې مخ کې د ورکړې دی فله ما اعطا معنی دی بیا چې د کم مخ کې شی ورکړې دی یعنی د مخ کې 10000 روپۍ ورکړې وي معاملې په داسې کړې و چې 15000 روپۍ براکه چې مطلب قرضه واخلا خو 15000 به راکه سودی په کولو اوس چې کله توبه او باسلا نو دا لس زره دی واپس را واخلی دا چې کوم دی ور کړی دی او 15 زره چې کوم دی په سودا غستو دا دی نه اخلی فانتها فله ما طلب نو جایز دی دلاره هغه شی چې د ور کړی دی نور ورلنه جایز ښا و امره الی الله اوس یو سړی دی هغه وای چې دا پلانې سړی چې وکنه دغه مخ کې ډیر سودونه کولو اوس توبه واسره مونږ ته ځان نه بزرگ جوړ کړ د سر با الله سکی الله وی و امره الی الله د دې سړی معاملې ما سره ده د دا و امره او معاملې د دې سود خور سړی الی الله الله تسپارل شوی دا الله به وسره کوي کنه دا الله د توبه واسره الله رحیم ذات ته الله ورته بخنو کی په زړو باندې یاد ده چې و امره الی الله زړه کې یو سړی وای چې دا سود خو په خوا نه جایز دا اوس په خوا جایز وو د قران د آیات د نازلې دون مخکې جایز وو او رستو حرام شنو دا مخکې نه به خبره الله وای ته دا غي فکر مکوا و امره ال الله دا غي معاملې ما تسپارل شو دا غي ما کار دي ستاسو کې دې کې څه کار دي درېمه چې کوم دنه پدیدا کې دا ده چې یو سړی د هغه منې نشو توبه ونه باسلا حکم ورته راغی نو ته وای د دبس کیږي الله وای و امره ال الله دا دمکی ده بیا الله وای د دما عمل ما سره ده دیبه ما تر عزیز برګه سره حساب کوم ومن عاد فاولائک اصحاب النار دا اوس اخر کې بیا تخفیف ورکې دمکی ورکې ومن عاد او سوک چې واپس چې دی سود تا توبه استوا وی نه باسلا یا استوا او دوباره شروع کړه فاولائک اصحاب النار نو دا کسان خاوندان د اور دی هم فیها خالدون ادی به همیشه په دې اور کې همیشه په دې جهنم کې دې پروت وي چې د مخ کې سود نه توبه استوا او د بیا راغه او بیا حلال وګڼو نو بس دا به همیشه لپاره په جهنم کې پروت وي يمحق الله الربا ويربي الصدقات اوس چا بوي چې او سود خو یارا معاملات چې کوم د سود سره مال ډیریږي او صدقات او انفاق سره خو مال کمیږي ما سره شل روپۍ دی په جیب کې او اوس چې کوم د 15 روپۍ ما صدقه کړ خو 15 لس پاتې شوې او سود چې وکم په دې شل روپو باندې دا بدیر شي دیر شنه بسلويخ شي نو دې سره خو زیاتیږي الله تعالی په دغه نظریه او فکر باندې رد کوي چې نه يمحق الله الربا محق اصل کې مدح کول ته ویل کیږي ازالی دی یو سیسته یو شی زایل کول په بورډ باندې تاسو لیکل کړی دی او بیا وران کې دی ته محق وای دی ته مسح وای صحیح شو اوس یمحق الله تعالی زایل کوي څه مطلب یمحق الله ختمی الربا برکات د مال د سود برکتونه د مال د سود الله ختمی د سود په مال کې برکت نه ښه دا یاد ساتئ نو دا معنی شو یاد ده یمحق الله الربا ختمی الله تعالی برکتونه د سود خورو الکه د سود خور سړی سره برکات نیوی سود خور سړی الله تعالی ختمی څنګه ختمیږي ختمیږي داسې چې په آخرت کې پر دغه پر عذاب دی په دنیا کې هم به ختم دی څنګه ختم دی خلق دغه کې مردا پلانې سود خور دی دا پلانې څه دی سود خور دی نو هغه ورپسې لګیای بد رجب پسې وای د په معاشره کې څه حیثیت نه وي معاشره کې خلک بد غني او خې نه غني د دو برکت دا ختم دی دریمه معنا دا ده چې یمحق الله الربا الله تعالی سودخور ختمی د سودخور اثرات او مخ او هغه معاشره کې حیثیت ختمیږي ختمیدو مطلب دا دی چې کم سړی ته د سود ورکړي هغه ورته بد دعا کوي چې په کم ته مال ورکړې کنه هغه نه خو بیا نن ټیک ته هغه 100 روپۍ واخستې خو بل ورځ پته دی بیا سی واخلي پیندل سوته اخلي نو هغه ته بد دعا کوي الله دې وي تبا کا خو شو کنه الله دې غرق کما زه خو دې غرق کم دما خو مجبوری وا تا ما سره دا وکړل نو دې الله پاغي سره تبا کوي و يرب الصدقات او زیاتی کوي الله تعالی الصدقات اغمال د صدقو مال د صدقو الله تعالی سکی هغه کې برکات اچي هغه کې ډیرواله راځي کې تا ته نخ کاری نه ښکاری والله لا يحب كل كفار اثيم او اولی الله تعالی دا د سود خور مال ختمي وجه دادا والله لا يحب الله تعالی نه خو کوي کل کفار هر کفر کوونکې یا هر لوی ناشکر ناشکر سره دی چې الله ولا مال ور کړی دی او دې پاغي مال باندې د خلکو سره ظلم کوي صالحات معنی نه تکړه وا چې نیک عملونه موافق د شریعت سره د شریعت موافق عمل وي فهو اقام الصلاه فابندی د مونږ کوي وعات الزکات ور کوي زکات دې سود نه کوي بلکې دې د هغه په مقابله کې چې اقل سود حلالي نو دې سود حلالي نه دې سود حرام غني په چې خلک حرام کارونه کوي نو دې حرام کارونه نه کوي دې شریعت موافق کا دغه کوي عمل کوي خلق سودونه کوي او حدغه کوي نو دې دغه په مقابل کې زکاتونه ورکړي د الله په لار کې اقام الصلاه پابندي د مونږ کوي مونږ د مخ کې کو زکات چې مونږ مخ کې د زکات نه فلهم اجرهم عند ربهم خاص دوی د پاره ثواب د دوی دی عند ربهم په دربار در خپل کې ولا خوف علیهم او نه بیر په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه بيدي غمجن نو دا می تاسو ته ویلو چې لا خوف عليهم ولا هم يحزنون چې قران کې راشي مراد ته نه دا چې دی په جنت کې وي ځکه په جنت کې نه ډار شته او نه غم شته نو مراد ته جنت ته داخله په جنت ته ورځي یا ايها الذين امنو اوس هغه یو جانب تیر شو هغه خلک چې هغه سود حلال ګڼل هغه ته دمکې ورکړي او هغه ته زجرونه رټنی ورکړي اوس هغه خلک چې هغه سود خو حلال نه ګڼي وای دی خو حرامو خو کوي بیا هم لګیا دی خوري هغه مسلمانانو خلکو کی وی نو هغه ته اوس ور کوي زجر ور کوي بیا دن کی ور کوي یا ایها الذین آمنو اے مؤمنانو اتقوا الله تقوا او کید الله تعالی نه د الله نه وډار شي د الله نه یریږي د الله مخالفت پرېګ دی مخالفت څه د سود کول دی سود مکوي وذرو ما بقی من الربا او پرېګ دی هغه چې باقی دی پا چې روستو پاتې دی من الربا د سودنا الکا ما بقیا دا کوم دنو د من الربا چې دا بیان د ما دی نو وذرو الربا الذي بقیا او پریک دی هغه سود چې باقی پاتې شوی دی څه مطلب باقی څنګه پاتې شوی دی یعنی کتا چاله مال ور کړی دی او پاغه باندې ستا سود پروت دی نو د توبې طریقه دا چې بس هغه ورته معاف کړي یاره بس هغه مال مرا کوا زما توبه ده بس ترنن نه ورست دا مطلب دی چې باقی دی پاتې نه هغه پریک ده یا وذرو ما بقیا باز وی پریک دی هغه چې رستو پاتې شوی دی د آثارو د جاهلیت نه چې هغه څه دی الربا سود دی دا د کفر د آثارو نه پاتې دی نو دغه شی تاسو پریک دی ان کنتم مؤمنین کچر یی تاسو مؤمنان ک ایمان در کی وی نو سود مکوا سود پریک دا یا ان کنتم مؤمنین زکه ته مسلمان یارا ان په معنی د افطر راضی نو ته مسلمان ته ول مطلب دا چې سودونه کې سودونه مکوا فإن لم تفعلوا اوس ډیر سخت دمکی ورکی ها دا الله تعالی طرف نه ودای منکی په سختۍ سره فإن لم تفعلوا که چرته تاسو دا کار ونکو کم کار دا کار چې سود دی سود نه منی نشوي سود نه من نشوی توبه دی ونه باطلا نفعذنو بحرب من الله ورسوله فاذنوا بحرب من الله ورسوله نو بس اعلان واوري په جنگ سره من الله د طرفه د الله نه ورسوله او د طرفه د رسول د الله نه بحرب لوی جنگ ها حرب نه کړه راوړه چې یو لوی عظیم جنگ بر سره الله تعالی او کو دا الله رسول به سره وکي پوښوي د خطرناک جنگ وي د دې جنگ شکل بسنګي نو حرب نه کړه راوړه چې د دې جنگ شکل نه دی معلوم کله د دې جنگ شکل بداسي وي چې الله تعالی به مسلمانانو ته نور ته امر وکړي چې کم خلق سود کوي نو دوی سره څو کوي دوی سره جنگ وکړي لکه فقهاو لیکلي دي چې کچرته یو قوم راجم شي او دا وایي چې سود خوده حرامو خو لیکن قوم په اتفاقی طور باندې سودونه شروع کړل نو د مسلمانانو امیر المؤمنین لپکار دی چې دغه قوم سره جنگ وکي او که دوی نه منه کیږي نو دا د قتل کی په دغه جنگ کې خوشوي او که توبه او باطل نو بیا دی پریک دی دا یو صورت دی کله به حرب من الله ورسوله دا الله تر طرف نه عذابونه را شروع شي مختلف عذابونه چې کوم دنو غرازي و ان توبتم که چرته تاسو توبه او باطل د دې سودنا فلکم رؤوس اموالکم نو تاسو د پارا اغسرونه د مالونو تاسو دی سر د مال پیجنې سر د مال هغه دی چې تا په قرضه کې ورکړی دی بس دک راس المال دی ته ویل کیږي چې دا کم دی په قرضه کې ورکړو یا په کم دی کاروبار کړو نو چې کم د دې سي د اثرونو حق دی نور سودونه پر اغستل سړي دا په ناروا دی او حرام دی دا رته جایز دی لا تظلمون اوس یو سړی وای ما خو توبه او باطلا خو دې توبې طریقه بسنګي نو الله وی لا تظلمون تاسو به ظلم نکوي ولکه تب زیاته نه کې چې تر سړی نه سود اخلي دا طریقه ده بس چې عملا دا کار پرېګ ده توبه دی او بس رانو عملا نه پرېګ ده اوس یو سړی دی هغه وای چې نه زه خو توبه او باسما خو لیکن هغه بل سړی اوس مال مال نه راکې نو الله وای ولا تظلمون او نه به تاسو سره زیاتې کولې شي پټال مټول سره نه چې ټیم مقرر دی پاره ټیم به مال درکې دا نه چې ټال مټول سره کوي یا ولا تظلمون ولا تنقصون هغه بل به کمې نه کوي چې هغه وایي چې راشه دغه توبه و باسه دا اوس راشه مال کې نتر او ني سړي خلکو دې سودونه کړی دی الله وایي نه نه په دې باندې به ته مال نه رانی سي چې هغه ما کې کړی دی اوس توبه و باسه دا اوس ته په هغه اصل مال کې مال رانی سي چې ودرېګا چې د خلکو نه ډیر سودونه کړی چې دې ته وخرم نه نه وان کان ذو عسره فنظره الی میسره اوس ته وای چې ښا تال مټول خو نکو ما دغه مغتوبه او باطلا خو کم سړی چې ما مال ورکړې دی نو هغه غریب دی فقیر دی نو ته بس چل کوم اوس ما ته مال مال نه راکې لته مال په زور والا ویټه کوم کفي چلو کوم مخ خو به ما پیدا چلو کړو چې دا هغه به وس نه کېدو نو ما بوته چې سید پلانی وخت پوری دی وی خو دومره پیسې واښوي دومره په اضافه شوي نو هغه به ور زیاتولې اوس بس چل کوم الله وینا صورت د توبې دارې و ان کان ذو عسرتن کچرتوی دا قرضدار ذو عسرتن د تنگي والا لاس تنگ دی غریب دی یعنی غریب وی مطلب ذو عسرتن تنگي والا یعنی غریب وی غریب دی فنظرتن نو ان فعلیکم نو پتا ته باندې نظرتن انتظار کول دی الی میسرا تر څو وخت پورې تر وخت تر مالدار کېدو پوري مېسره د یسر نه مېسر نه ماخوذ دی یسر اسانۍ ته وای نو چې سړی مالدار شي ارته ورته آسان شي نو مېسره مالداری تر مالداري پوري د انتظار وکړي تر دې سره مال راشي نو پاغي وخت کې تنه بیا سو کبیا به تر واخلي او دې ته مساله د کوم دی نو د معسر مساله ورته په فقہ کې وای ښا فقہ کې ورته د معسر مساله وای چې کله قاضي ته مساله لاړه او سړی چې کوم د قاضي معلوم کو چیر دا سړی خو غریب دی او قرض پیلا او بل ته غواړي نو قاضي ولګي هغه ته وایي چې تبر د ملازمه پریک دی هغه قرض خاطه وایي قرض غوښتون کیتا تبر د ملازمه پریک دی او دې چې کله مالدار شو او د دوه وسو شوم دی وتعالى د خپل قرض چې هغه به ادا کی فنظرت الی میسرا وان تصدقوا خیر لكم ان کنتم تعلمون ودته یو بل طریقه خیو سړی غریب دی نو بیا خو واجب دار چې انتظار ورته کې خو یو بل مستحب کارون شته هغه داري وان تصدقوا او صدقه کول تاسو خیر لکم دا بهتر دي تاسو د پاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ په فائدې د صدقې باندې الکه دا سی وخت کې دا کارو کدا طریقه پکې خدا چې ورته وای چې زای تاسو را خوشتا دا الله د پاره ما در بخلی دي صدقه دی وکړه نو دا صدقه ډیره بهتره ده کني کې ستا خو خلا خو صدقه ډیره بهتره ده خو که صدقه نشي کولای نو بیا څه وکا بیا ورته انتظار وکا واتقوا یوما ترجعون فی ترجعون فیه الی الله اوس په دې اخیره کې چې لا مسله را برا دغه ټوله بیان کړه چې سود بناخلی پوښ کنه د سود نه توبه و باسا راس المال به اخلی قرضداری ته وتر مالدار کېدو پورې انتظار کې پوښوي که صدقه له وکړه دا بهتره کار دی نو اوس په دې اخیره کې دې ټولو ته نوم د تقوا ورکړي چې تقوا دا ټول کارونه سړي دا تقوا ده تقوا څه دی د سود نه منې کېدل دا تقوا ده تقوا څه شی دی سود نه توبه او باطل دا تقوا ده سا تقوا څه شی دی چې چا باندې سود پیسې دی هغه ورته پرې خودل ها تقوا څه شی دی چې څوک په چا باندې قرضه ده هغه ته انتظار کول دا ټول تقوا ده نو دا کوي وتقو یومن او یریږي تاسو یومن عذاب یومن د عذاب دا غورځنا ترجعون فيه الى الله چې تاسو به واپس کول شي پاغه ورځ کې الله تعالی تا قیامت کې به الله ته ودرېږي کتا سودونه کړیو الله تعالی به درانی سي او بیا به الله عذاب درکې ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بیا به پورا ورکول شي هر یو نفس ته هر یو سړی ته ما کسبت جزاء ما کسبت بدله د هغه کار چې د کړی دا وهم لا یظلمون او دې سره به ظلم نشي کوله فورت د قیامت برتا سره پورا پورا حساب بیا کیږي د بل الله په دربار کې ولاړی دا آیات اخیری آیات د آیات الاحکام نه چې د احکام کم آیاتونه نازل شوی دي دا اخیری آیات په قران کې چې دا پاره کې نازل شوی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیات د نازلې دون پس درې اتیا ورځې ورستو شو بیا وفات شو ها درې اتیا ورځې ورستو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو دې آیات ورستو وتقو یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا یظلمون او دا آیات په دې ځای کې کې خو د قرضونو پرې دا کې په دې معاملې کې کې خو دو ځکه دا دې ځای سره مناسب او دا د سود د معاملات د دفع د پاره کوم دنه په دې ځای کې راغی یا ایه الذین آمنو اذا تداینتم بدین اوس دا بل معاملې ده دا د سود معاملې نه ده دا معاملې د قرض ده د قرض کاروبار تکي دې ته بیع سلام چې کوم دنو ویل کیږي په فقہ کې بیع سلام دې ته وایي چې زه تعالی اوس روپۍ درکم چې ته دا روپۍ ځان سره کېده دا واخله او بیا درې میاشتې ورستو با ته ماتا دومره غنم به ماته بیا راکې صحیح شو دوره منه غنم او روپۍ د تاسو اوس درکم نو دغه سری دې ته ویل کیږي بیع سلم نقد الاداره بیع العاجل بالعاجل یو شی ته ورکه اوس او بیا چې کوم دنه سوي پاره باندې بل شي اخلي خو هغه لیټ اخلي په قلاره اخلي نو هغه څه د دې بیع د سلام چې کوم دنه هغه وته ویل کیږي او دې ته بیع د مداینی وای یو بل سره د قرض معاملې کول ښا دا هغه مسله ده نو په دې کې د بعض احکام بیانې او دا اصل کې جواب د دغه د یو وهم دی چا به خیال دار اتلو چې یره دا کوم داسې د سود غونه شکل ښکاری الله وای نه دا د سود شکل نه دی دا صورت کوم ده دا جایز دی او دی صورت د جواز وجه دادا د دې حکمت پکې دادې چې په دنیا کې خلک چې کاروبار کوي نو یو نیم سړی هغه د خدای پاک روپۍ خډېری ورکړي خو لیکن هغه د کاروبار په ستغه ترتیب نه پويږي پوهه ساده او دویم کې سم سړی داسي چې هغه سره روپۍ نه د کاروبار په ترتیب باندې خپويږي نو ته چې هغه ته روپۍ ورکړي انو داغه په کاروبارو چلیږي او تا نه خو اسیم روپۍ د سره کور کې پرتی دي نو تعالی بیا ورستو مطلب دا د پاغي باندې یو شی درکې ټیک دا نو دغه تبع سلام ویل کېږي په دې آیات ټول نه وګد آیات ته په قران کې دې ته آیت المداینه وایي په دې کې ډېر احکامات چې سړی تفصیل کې نشي تللی بیا د کال درس یې کې بیا سړی تفصیلی ویل شي په دې کې ډېر احکامات نشاد لذیذ ته هغه تقریبا 25 احکامات کرایستی دي د دې آیات نه او ورسره کوم دینو قرطبی د ابن خزمنداد نه هغه نه را نقل کړی دا لوی عالم دی دا هغه نه را نقل کړی چې په دې آیات کې ډیر احکامات دي سو احکامات دي ډیر احکام دي اوس یو تا ګورئ یا ایه الذین آمنو ای مؤمنانو اذا تداینتم کله چې تاسو معاملې کوي کاروبار کوي بدینن فقرض باندې الی اجل مسمن تر هغه نیټه معلومه پوری فکتبوه نو لیکي هغه لرا دا ته یو کما ملکی نو څه چل بکې دی کې یو څو خبر طرف ته شو اشاره شو یو خدا رته دا معاملې جایزه ده اذا تداینتم بدینن فقرض ما ملکی روپی اوس ورکه او شی رستو اخلي نو ټیک تدا کولې شي نو د دې جواز صورت کوم نه هغه معلوم شو دویم نمبر خبره دادا چې الی اجل مسمن دې کې به څه نیټه دغه کې لیکي نیټه به پکې لیکي خو نیټه به کومه لیکي معینه او مقرره نیټه به لیکي نو نیټه به معلومه نیټه به ویو نیټه به معلومه نیټه ویندا دوه خبرې شوې دا څه نشي کولای چې ها دا روپۍ واخله دا تا دغه شو دا دی باندې ته کاروبار کوا او د دې بدل کې بیا 15 من غنم ما تراکه چې څه ټیم مو شو نه څه ټیم مو شو نه دا خبره سره دا نیټه ما غیر مو دا نیټه نه معلومه لیکن نیټه نشته دا سره پکې نیټه نشته یو دار چې ها دا واقلا او بیا به کوم دنو د لونو نو ورستو به ماته سره کی چې لونو اوس ماته به غنم راکی دا نیټه دا خو نیټه معلومه نه ده نه متعین بخې خو هغه تاریخ په معلومه صحیح شو نو دا شو بل خبره دا فکتبوه تاسو لیکئ دا بل کار پکې دار چې کاغذ پکې ولیکا عرض نویس راولا پوښوي دغه راولا استام والا هغه پکې کاغذ ولیکي چې فلانی په فلانی تاریخ دومره روپۍ ورکړي په فلانی تاریخ به فلانی د دې په بدل کې دومره من غنم هغه به ورکي نو فكتبوه دا معاملې بیا ولي کوي ها صحیح وا وليكتب بينكم كاتب بالعدل اوس دا بل خبره ده کې چا به وی چې کنه دا لیکل مال په لیکل ناراضي یار نه مال راضي او نه چې چاته غروپي ورکو منا غل وردي نو نه بایع له لیکل وردي نه مشتری لنده به چل کیږي نو درته وای چې او دا لیکل پتا خامخانه دي ول یكتب او لیکل دیو کی بینکم پمیان تاسو کې کاتب یو لیکون کې درین سره راول چې چا لیکل وردي هغه لیکل کی بل بینکم وی چې په میان تاسو کې دا څه مطلب دی بینکم دې سره پاره وی مطلب دا دی چې دا اخیستون کې او خرڅون کې بدواړه ناس وی دا نه چې تماته وای چې ها دا سید ته روپۍ راکړه دا بیا په چا کاغذ لیکم بیا د کاغذ لیکلی ما لږ زره درکړی تا ولي کړي چې درې زره روپۍ فلانی په فلانی وخت راکړي بیا په لانجه جوړی کنه نو زبم ناتم بینکم بی دا کاتب په دې میانس کې ناشتي ښا دې په دواړو په په موجودګۍ باندې دالي کلو کی چې دواړه موجودي بالعدل په عدل سره په انصاف سره به لیکل کوي انصاف سره لیکل څنګه دي چې دا سني چې مطلب بیا به داسې مجمل الفاظ ولیکي چې بیا تبا پته نه لګيږي ٹھیک شو دویمه لکه داسې ولیکي چې فلانی 1500 ور کړی او پلانې بوله دومره غنم ورکړي نو چې 1500 ورکړي نو 1500 دغه هم دي کالدارین دي پاکستاني او 1500 افغاني هم دي کمی ورکړي خو چې پته نه لګيږي نو دې سره به لیکي عدل دادي دغه رنګ بل عدل یو جانب تدات نه چې یو کس به کې ملګری یو هغه طرف ته ورمایل شي داغه په کې سره رعایت وکړي نه لیکون کې به لیکل کوي یو کار دادي چې دا په لازمي دي نو لیکل د کول دا فرض دي نه دا معلومه شو خو فرض کفایه دي په یو علاقه کې دومره کسان موجودو چې هغه لیکل کول شي او د کلی ضرورت ته پوره کېدو نو دا فرض کفایه دي که چېرته یو کس هم نو نو بیا فرض عین دي ښا دا مسله ته معلومه وي دویمه خبره دا ده چې دا لیکون لیکون کې په دا لیکل په معاملاتو کې چې ورته ویل چې راشه او بل څوک نو نو دی بیا لیکل کوي خامخا به کوي دا په لازمي دي درېمه خبره دا چې دا لیکل به د دواړو په موجودګۍ کې کوي چې دا دواړه موجود لیکل به کوي څلورم دا چې قلم به د عدل او د انصاف استعمالي خجي ولا يبكاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب بل مثلا وګورئ ولا يبكاتب او انکار بنه کوي لیکونکې ان یکتبا د لیکلو کولنا کما علمه الله لما علمه الله د دې وجنه چې الله تعالی د تلیکل خود لیدي نو فل یکتب د دې لیکل کوي پوښوي اوس دا انکار اجازه ما تاسو ته وی نشته لري چې په یو علاقې کې بل څوک نشته لري او تا ته چاوي چې راځي زموږ معاملې ده او ته چې کوم دنو لیکل پکې وکا ایو تعالی لیکل درځي ته ته چې نه نه لیکل نشم کوله نو چې ته لیکل نشې کولې دا تا انکار وکړو نو په دې باندې ته صحیح ګناګاری لیکل بکې خاصه خبره ولا بکاتمن یكتب کما علمه الله ولی به لیکل کې الله در باندې انعام کړی دا در باندې شکر دی چې الله در باندې انعام کړی ته لیکلو کا خپل یادال چې کما علمه الله لیکل به دا دي چې الله درته خود دی وی الله چاته د ظلم او د زیاتی لیکل نه دی خود دی خو چې قلم درته خود لري استاد الله تعالی خو لیکل خپل او ته الته شروع شو زیاتی لیکل کې نه نه لیکل په هغه طریقه کو چې الله درته خود دی صحیح شو فلیکتب نو لیکل د کې دا لیکون کې ولیملل الذی علیه الحق ولیتق الله ربه ولا یبخس منه شیئا وليملل عمل يمل املالا او عملا يملي املاء دواړه یو مان ده املا ویل املا ویل دی ته وای چې یو څوک لیکل کوي ته ورته بیان کې چې داسې لیکا داسې لیکا داسې لیکا نو دا املا به څوک وای اوس خو دواړه یو یو له قرض ورکړو او بل واخستو اوس چې دا کم قرض اخیسته دی به املا وای او که دا کم قرض ورکړی دی به املا وای نو الله وینا وليملل وليملل الذي او املا دی وای الذي اغسری علیه الحق چې پاغه باندې حق دی چاته چې ورکړی شو دا قرض دی به املا وای زکه دی به انصاف دي کې دي شیخ بل وسره ظلم کی صحیح شو نو د دې وجنه دې دې کوم دنه دې سکه دې املا وای ها بیان بیان دې کوي املا په اردو ټکه دی او بیان ورته موږ پښتو کې وایو وليتق الله ربه اوس دې دا کې ورته وی چې او ته خو بیان کې خو په دې بیان کې د الله نه وډار شخه دا الله نه وډار چې دا سني چې تا اغستی 15000 دي او واچي رسالور زر روپۍ راکړي دي نو دا الله نه وډار چې په دې بیان کې څه ګډوډي ونه کی د نیټي او د هر څه برابر بیان ورکا ربه چې رب د دې اذا کې ورته د رب بیان زکه وکړه چې ګورا دا مالونه الله تعالی درکې تربیت دی الله کوي نو سبا ته بدا قرضه چې تور کې الله به درکې خو کچر ته صحیح بیان صحیح بیانیو کې او کته غلط بیانیو کې بیا به الله نه درکې نو ولا يبخس منه شيئا او نه دې کمای منه د دغه قرض نشي انت شي دا دې کمای نه دې په کې ځان نه کم چې کوم د نغولي کې فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل دا بل مسله ده اوس چې دا کم سړی قرض واغستو دا قرض اخیستون کې چې دی د اوس کله بیان نشي کولی د بیان د نه کولو عذرونه دي کله سفیه وي کمقل وي یا ضعیف وي په ډیر بوډا له خبرې نشي کولی او لا یستطيع ان یمل یا طاقت نه لري د بیان کولو نو چې د بیان طاقت نه لري بل څه وجوي ګونګې دی یا کله په دا وجم کېږي چې لکه سړی قرض نه یې غفته په عمر باندې او نه نه قرض واغستو نو دوره بي سورې کله کله سړی چې هغه څه نشي کولای هغه بیان نشي کولای نو فل یملل ولیه بالعدل دغه وی فان کان الذی کچرته و دغه سړی علیه الحق چې پاغه باندې حق د قرض ده پلا سفیها د کما قلو یو معنا سفیها بل معنا دی کی مبذرن یو سړی د فضل خرچ دی فضل خرچ سړی به هیڅ پروا نه کوي مړه ولي کرا پسې واته در را پسې 15000 به اغستی ولي کمړه چې څومره دی ولي کړي نو دته بیان نه دی معتبر د باندې بیان مکوي پوه شو کنه سبا ته بیا کورنۍ ته لانجه جوړیږي صحیح شو او ضعیفا یادې کمزورې وي ها کمزورې بیان نشي کوله او لا یستطيع یا طاقت نه لري ايو مل د بیان کولو د بیان کولو طاقت نشته د ګونګې د په جواب باندې پوه شو یا د بیان طاقت په دی وجه باندې لري چې ما تاسو ته وی په اول ته قرض غسته ډېر پریشان دي نو هغه بیان نشي کوله ايو مل له هوا چې بیانو کې دي فليوم للوليه نو بیا دې سو کې بیان دیو کې وليه وارث ددو ددو متولي ذمہ دار بیا د خامخا څوک ذمہ دار شته کنه د خو سفی د په زمانه خو حجر د باندې چې تبرورا کاروبارونه نه کې اوس چې کاروبار وکړو نو د کور کم ذمہ وار دی د خاندان څوک ذمہ وار دی هغه د سور کې هغه بیانو کې بالعدل په انصاف سره دیو کی د تیمه چې په انصاف باندې تر دې پوری دا معاملہ وا په معاملہ کې لیکلو د لیکلو سره بیانو دا ټول په تر دې پوری وشو اوس په معاملہ کې بل شی وی گواهانو خلق مقرر ری کنا نو اوس د گواهانو مسله واستشهدوا شهیدین او جوړ کئ گواهان شهیدین دو گواهان پوښی ولې د گواهی د پاره دو کسان نیسي مر رجالکم د سړو ستاسو نه نو یو دا چې گواهان به وي یو مسله خدا معلوم چې گواهی استشهاد دا پکې لازمی دی ها صحیح شو دویمه خبره گواه جوړول دویم نمبر خبره دا ده چې گواهان به څوک شهیدین دو گواهان به ښا د دوه نه کم نه وي صحیح شو یو سره نه گواه کیږي نو شهیدین به وي او شاهدین یو نوی شهیدین وی ځکه چې شاهدین صرف گواہی گواه گواہی کوونکو ته وای او شهیدین هغه گواه ته وای چې هغه د گواهی په اصول او په آداب او په ترتیب باندې پویږي پورا هغه ته بیا شهید وای بل دا چې سبې دا شهیدین چې وی نو مر رجالکم دا برچانه وی د سړونه بوي خو مر رجالکم د سړو ستاسو نه وي ستاسو څوک چې مسلمانان وي کافران بني کوم تا مسلمانان ته وي نو سر گواهان وي دو وي سړی وي او مسلمانان وي ښا صحیح شو او ورسره دا مسله معلومه چې بالغینی سبي بالغان وي ښا رجال دلته کې اطلاق په بالغان باندې دي نو ماشومان په گواہی کې نه جوړي فإن لم يكونا رجلين کچرته نو فإن لم يكونا کچرت نو موجود رجلین دو سړی تا ون منتل دو سړی پوش من بیا وستلو کې فرجل و امرأتان نو بیا به گواہی څه شي گواہی به یو سړی او دو خزی یو سړی او دو خزی ولی یو سړی او دو خزی په اول کې خزی وی چې د نیت پکې د سره نه ځکه چې معاملات همیشه د کاروبار سړی کې نو سړی په دې پوریږي زنانه په دومره نه پوریږي خو کبیا به خزه ضرورت پیښ شنو د یو سړی سره بسی دو زنانه به ځکه دو زنانه د یو سړی برابر دي نو دا براشي ښا دای به گوايو کی خدا په معاملاتو کی کم چې نور بعض احکامات داسې مشتا چې پاغه کې د خدو د سره گواہی نه قبليږي لکه حدود او قصاص په دې امورو کې د خدو د سره گواہی نه قبليږي بعد بیا داسې شتا چې پاغه کې خالص د خدو گواہی قبليږي هغه فقہ کې راځي هغه احکام چې هغه خالص د زنانو سره متعلق وي د حیض او د نور مسائل د حمل نو پاره کې بیا خالص د خود گواہی قبليږي فرجل نو سړی وي و امراتان او دوه خدي وي ممن د اغنا ترضون من الشهدا چې تاسو خو خوي د گواهانو نه الکه چې تا خوخوي نو ستا کم سړی خو خو د گواہی د پاره چې خدین دار سړی کنه بیا بیا دا خطاب اول صحابه وته دي نو صحابه سری صحابه هغه به څوک سړی خو خولو هغه به دیندار تقوادار نو عادل سړی وي دا نه چې مطلب دا د فاسق فاجر بی دین سره نه زکه و سره فقها شرط لګی چې دا بس عادل به عادل معنی تقوا دار به د ګناهونو کبیره او نه بدن ساتي هغه بیا فقها او فقہ کې ذکر کړی دي چې دا د دې سړي گواہی نه قبلي ګډر سخت سخت شرطونه نه بیا پاره کې کپلار کې امتیاز کول دا نه قبلي کو خوراک کو نه قبلي کی پلار روانو په ولاړه خوراکونه کوي دا ډیر قسمه اعمال چې کوم دین هغه کې سړي اور د ګیره پکې مستره ګوره ښا چې ګیره خاوله کنه بیا گواہی نه قبلېږي چې موټی نه کما وا ممن داغنه تردو نه چې تاسو خو خوي من الشهداء د گواهانو نه خا اوس یو سړی دوه خځه ولې رالی یو سړی دوه خلې ولې شي قران وای ان تضل لئن دا دغه لپاره وجه بیانې زکات تضل احداهما چې هیر بشي د یو د دوه خزونه په دې کې دا مسله معلومه شو چې یو سړی د تا گواہی لراوستو دا غنه گواہی هیر کړ د قاضي په دربار کې قاضي ورته وایي داسې قصه فلاني وخت کې شوې ده یاره زما خو ذهن کې ناراضي هغه بل گواه عرب ته کوچ ودا الله بندا هغه فلاني وخت کې رښتیا داسې شوې نو ما ته په گواهان نو اور آیات شو ورته چې رايات شنو علما وی گواہی قبليږي په دې باندې گواہی نه مسترد کیږي وګوره دلته کې خلک کې یوې نه هیر دي او بلې ته یاد دي نو هغه یوې بلې ته رايات کړ نو په دې باندې وی گواہی نه مسترد کیږي فتذکر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا اوس یاره یو سړی ته توای راشه گواہی په دې ځای کې دې خبره ته وخت کې دی تاسو په کې سبا گواہی هغه نه درځي یا چې کوم دنو گواهی چې کوم دنو هغه ته حاضر شوی او چې بیا کله د گواهی د ادا کولو وخت راغی نو پیدا نه شم درتلې زه په دې لانجو کې نیمه الله تعالی وای نه دا کار به نه کوي د مسلمانانو معاملات او بخیال ساتي ولا یاب شهداء انکار دې نه کوي گواهان اذا ما دعو چې کله دوی را وغوښتې شي گواهی ته د دینه به انکار نه کړي دا ناروا ده ولا تسمو ان تكتبوه دا اوس بیا غلیکون کو ته خبره کوي جو لیکون کو ولا تسمو او تاسو مستری کیږي ان تکتبوه د لیکلو د امام لینا صغیرن کدا وړوي او کبیرن ک غټوي الی اجله ترغنیټه معلومی پوری یو نیم ساړه ده کنه هغه ته وای را چې دا ما مله ولي کوم مړه پرې در 2000 روپو ما مله لري دا ولي کا ما ته ته زړه ستړی کې دا وړه ما مله بس پرې دی نه نه الله وی دا کار مکوي دینه سبا تاسو مېز کې لانجه جوړیږي نو دی کاتب ته وایي چې تدا سه مکه وجه تدا ارث نزان درون درون کې چې یاره دا ماته ګران کار دی دا وړي ما ملي دنه شم لیکلې ولا تس عمود دینه مستړې کیږي ان تكتبوه د لیکلو د دې معاملې نه صغیرا ک وړوي او کبیرا یا غټوي الی اجله تر هغه نیټه مقرره پوري نیټه به معلومه بار بار ته وځي ګردانه نیټه به نه راکې پرېګ دینه ذالکم اقسط عند الله ذالکم دا معاملہ دا گواهان او دا لیکل چې پکې وشي په دې شکل معاملہ چې دا اقصت عند الله دا اعدل عند الله دا د انصاف والا معاملہ ده د الله په دربار کې واقوم للشهادت او برابرون کې د گواهی تا چې لیکل موجودی کنه نو دا د گواهی د پاره ډیره برابرون کې دا گواهی چې سره کوي او لکه د لیکل سره برابر گواهی وکړه بالکل صحیح ده ها وعدنا او بل پکې دا فائدہ ده تدری فائدې دې لیکلو او د دې گواہی بیان کړی چې یو دا د الله په نسبت باندې عدل دی یو فائدہ دیمه فائدې دا راځي دا د گواہی ترتیب برابرې دریمه فائدې دا ده وعدنا او نږدې ده الله ترتابو چې تاسو په یو بل باندې شکی کیږئ نه الکه شک پم په یو بل ناراضی کنه چې دما نه وخوړي او څه کنه دما سره زیاتې وخوړو دا شکونه بم ختم چې کلی کل مو کړل گواهان موجودو نو بیا بس تاسو دا شکونه ختم شي الا ان اوس تاسو لیکل کوي دلته کې دا الا کې دا استثناء دا لیکل کوي په هر حالت کې کوي الا ان مگر په هغه حالت کې تاسو لیکلو نه کینو څه خبره نشته دی کم حالت کې تکون تجارتن چې وی وام وی معاملہ حاضرتن حاضره حاضره څه معنا ده حاضرتن لاس پلاس تا روپۍ ورکې وغه شی درکړو د نقد معاملې دا قرض پکې نشته ښه اوس ته د دکان ته راړي او ته ګوپې اخلي او ته ورته وایې چې یاره ګوپې راکا او لیکل بکو راځه خو چې دا غټه معاملې ته جوړیږي نو الله وای نه نه پدغه کنا الا ان تکون تجارتا مگر کچرته وی دا معاملې تجارت او حاضرتا لاس پلاس تدیرونها تاسو اړی را اړوي را اړوي بینکم پخپل مینس کې داسې داسې نه تاسو خرڅوي را خرڅوي په دغه کې څه نشته لري فلیس علیکم جناح نو نشته لري په تاسو باندې ګناه الله تکتبوها کچرته تاسو الله تکتبوها چې تاسو ونه لیکي دا معاملې په نه لیکلو کې په دغه ځای کې تاسو دغه نشته لري ښه ته مشکل نشته لري واشهدوا اذا تبايعتم البته دې دا کې یو ادب یا تاسو لیکلو کې خو نشته لري خو گواهی بعض معاملاتو کې بیا هم خیخه واشهدو گواهان جوړوي اذا تبايعتم کله چې تاسو یو بل سره بیع او امام لکوي معاملې کوي نو بیا څه کوي بیا یو بل سره بیا گواهان په منځ کې جوړوي او سره دراغه په میله کې غوا اخلي نو په کار دار چې کاغذ نیوي چې یو دوه کسان په گواهان چې لکه دا مار دنه واغسته او دا د صفات را بیان کړ نو که سبا په کې صفات نو او واپس کوي نو دا گواهان بوله گواہی کول شي چې او زمون مخکې په قرض کړي وا او دا د صفات ته پکې ویلي وغه پکې نشته دی لہذا دا دی واپس کی ولا یضار رکاتب او تکلیف بنور نشي ور کولای لیکون کیتا ولا شهید او نه گواہی کوون کیتا تکلیف به نشي ور کولای څه تکلیف ور کولای شي zarar ور کولای شي هغه داوی کنه کله د zarar شکل داوی چې اوس لیکون کې دغه غریب دراوست لیکل دی هغه لري وخت خراب کړو لیکل دی په وکړ بیا ته وځي د شي روپۍ زما کاغذ ودی دې کړه خو شي نه خیر دی د د چې کم فعرف کې ما په علاقه کې معلومه صدقه به د لیکون کې خرچه وي هغه وته ورکړه صحیح شو ولا شهید ام دغه شان ته گواه دی خو شي باغی مطابق ولا دواړه څه شی ورکړي یا دا چې ولا یضار رکاتب ضرر بنشي ورکول لیکون کې تا لیکون کی تدا وای کنا چې تا ولې داسې لیکلی و خو شوی سبا ته لانجو سره جوړه کی تا ولې داسې لیکلی و دا خدا ته نه واغو ته ایسره خو تاسو دواړه ناس وای ما تاسو مینس کې لیکل کول تاسو دواړه وی ته دغه شان ده اوس ما تاسو نه دا تکلیف مو ورکوا ولا شهید او نه گواتا گواتا خلک دمتو دي کې گواہی دی وکړه کنه برابروم دي پوه شوی نو دا سری دا دا قسمه تکلیفونه بنور کې و ان تفعلوا او کچر تاسو او کدا کار یعنی ضرر مو ورکړو فانه فسوق بكم نو یقینا دا به فسوق گناہ وي بكم په وخت به تاسو پورې الکه دا به داسې گناہ دی راو تاسو پورې نخته وي ها او چې تر څو پورې کله الله دربار ته نه تر دا گناہ به در پورې نخته وي دا به تاسو پورې وي دا دم کیو کړه واتقوا الله او یریږي دا الله تعالی نه ويعلمکم الله او خیتات ته الله تعالی احکامات د معاملاتو احکامات د معاملو ته کوي والله بكل شيء عليم الله تعالی په هر یو څه باندې پوهه دی نو دا دا هغه پوهه ده چې تاسو د کاروبار طریقو پر کې سبا د لانجې ناراضي فسادات ناراضي جګړې نه جوړيږي و ان کنتم علی سفر اوس بل طریقه یې لیکل میکل نشته ده دا ته علاقه کې روانه په دشت کې او یو سړی سره د معاملې شروع کړه چې او فلانیا ته خو مال راکې یو لس زره روپۍ هغه یې هواي کړه او چې تا لس زره روپۍ ورکولې نو اوس پاغي صورت کی تا هغه ته وی چې خاصه گواس لیکل اس نشته دی ها یار زمارا ټوپک ځان سره کی زمارا ټوپک ځان سره کی دا زمارا موبایل ځان سره کی دا یو قیمتي شی هغه سره ته هغه کی دی دا پاره یو خو سفر شو او که خامخا سفر نه دی دا دې دا کې دا قید احتراجی نه دا اتفاقی دی دا سفر چې سر راغلی دی کله په کلی کې دا ته معاملې کیږي دې ته معاملې د ګروي وای د غاڼي ورته وای پوښ کنا څوک مکه ورکی څوک څه شی ورکی نو بیا د هغه په بدل کې کوم د هغه څوک هغه ته روپۍ دغه کی ورکی و ان کنتم علی سفر او که چرته وای تاسو په سفر باندې ولم تجدو کاتبا او نمون تاسو لیکون کې فرحان مقبوضه نو بیا غاڼه دا قبض کړي شوی اخر تللی شوی الکا غاڼه به کوي ګروا به کوي خو چا کم شي لغوي مرهونه نو هغه به قبض کړي چې هغه هغه تور کې داسې نه چې وته وای چې لږ روپۍ راکا او یې کا خو دې خو ځما ټوپک خوشته کنه خبر ورسې دي دا زما ټوپک شته غلې په خپل لاس کې دا صورت نه دی صحیح دا صورت چې هغه ته دی ورکه چې هو دا ځان سره کې نو دا غاڼه بیا صحیح ده نبی عليه الصلاه والسلام په مدینه منوره کې دا کړی و ماره ته ځکه چې په سفر کې نه ضروري دلته دا کې د احتراجي نه دی دا اتفاقی دی ځکه په هغه ځای کې ضرورت ډیر پیخیږي نو په دې وجه باندې غني په کلی کې کېږي نبی عليه السلام په مدینه منوره کې د یو يهودي نه قرض واغستا او زغره هغه طرف غاڼه کې سکړه هغه وسره کې خو نو دا کېږي نو دا به ورکی فان امن بعضکم بعضا اوس دازی ته ریحان وای خو دې ریحان کې یو مسله ده هغه دا ده چې نفع بالمرغونه کم شی چې تا ورکړو دا غینا غسړې ګټه غستې شي کنه شي غستې لکه زمون په علاقو کې اکثر کا خیال لکړي پښتنو په علاقو کې چې روپۍ واخلي زمکا ورکی نو هغه روپۍ د سره پرتی خو هغه نه کې هغه کاروبار شروع کی فصل پکې کری نو دې ته نفع بالمرغونه وای دا جا بیا چې کله وخت پوره شي نو هغه ولا هغه روپۍ ورکې دی ولا غزمه کا ورکی دا صورت ته یادو یو د اجاري صورت ته هغه بدل دی نو دا نفع بالمرهونه جایز دا کنه جایز دا په دې کې دا یاد ساتي د امام احمد او د امام ابو اسحاق دا غي فقط پکې دا مذهب سره چې په دوه صورتونو کې دا نه پجایز ده یو درجه تا ته سورلی څه د سورلی درکړه اته در کو خره در کو گاڑے در گاڑے کو خیر نن سبا مساله دا گاڑے نه پاره کې نشي را داخلي دي هغه در کړه او تاسو ضرورت پیښ شون ته په سورلیو کې نو هغه کولای شي دغه شانتی دا بل صورتو چې دغه دا یو ساروی درکو وزې درکړه یا مطلب دا د غوا درکړه او هغه کې شوده دی او هغه خرابېږي دا غي ترا نو شوده ته تر شلې چې په دې دوه صورتونو کې هغه وایي په مرکب باندې او د شودو په زناور باندې د سورلې په زناور او د شودو په زناور باندې نه پاغستې شي د دین علاوه د سلور مذاهب اتفاق ته چې نفع بالمرهونه جائز نه ده نفع بالمرهونه جائز نه ده البته علما سمرقند په دې کې یو فتوا ورکړی دا خروست علما په هغه باندې رد کړل چې دا علما سمرقند چې کوم فتوا ورکړی دا دا هم نه ده معتبره نفع بالمرهونه جائز نه ده او په دې باندې زمونږ په علاقې کې او ډیر لوی مسله راغلی بیا زمونږ د علاقې یو مشهور عالم هغه بیا لاړو هندستان ته دیوبند ته لاړو او د شان ورشا صاحب سره پای باندې خبره وکړه چې شان ورشا صاحب ته وی چې که په څلورو مذاهبو کې په یو مذهب کې جواز وي مونږ به جایز هغه ته وی چې په څلورو مذاهبو کې په یو مذهب کې روایت نشته او دا مکمل بند چې نه په بل مرغوله سره دا صحیح نه او علماء سمرقند فتوا کوم دی هغه سره هغه غلطه ده بیا چې په کې دا لیکلي علماء سمرقند کې چې کچر تا هغه نه په هغه راهن هغه چې کم سړی دغه کوي کنه هغه قرضه اخلي کاغه ورته د خپل شي اجازه چوکي چې دا صحیح ته نه نه اخلا نو پاغي باندې هغه وایي چې دا جایز دي لیکن پاغي باندې علماء دیوبند بیا رد کړل چې نه بالکل نه جایز دي دا بالکل لعینه دا شی حرام دي چې کله دا شی حرام شو نو بیا په دې صورت کې چې کوم دی نو دا څه دي کته یو سړی ته وای چې لکه ها دا زما میتیاز اجازه ته اوس کا سوچ کنه نو هغه میتیاز ته په دې نه جایز کیږي چې تا اجازه ورکړو هغه اجازه باندې هغه شی نه حلاليږي وی وی فإن امن بعضكم بعضا اوس دا نفع بالمرهونه خدا دې شو فإن امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته ها دا په قسم د سود کې راځي کنه تا اس به سنف واغستا کل قرض جر نفعا فهو ربا تا قرض ورکو قرض خطا ته پورا ملاويږي لیکن مطلب دا چې وتر نه پکې ګټه واغستا نو چې ګټه دی واغستا دا ګټه غسل فهو ربا دا وسود دی بل دا ناجایز دی ادا ټول پکې راځي فإن امن بعضکم بعضا کچرته اعتماد کی بعض استاسنا بعضا فبعض نور باندې فلیؤد الذی تمنا نو ادا دی کی هغه سړی تمنا چې پاغه باندې اعتماد کړی شوی دی امانته امانت خپل دې ته دې کې امانت وی ورته خیال کو د خپل په دې آیات په دې باندې دلیل شو چې تا سره چې کم شي کې خو دې کنه نو هغه په شکل د امانت ساتي اوس امانت کې څوک داسې کوي چې تا سره تاکي خو ته شروع دې دیره استعمالي امانت استعمالول صحیح نه دي حرام دي نو دک شانتي فال دي ته امانت وي ولا ت وليتق الله ربا بیا پس لا غولګو ګوره د الله نه دی وډار شي او د رب نه الله نه دی وډار شي چې هغه د رب ته ګوره پوه شوي دې دا کار نه کوي ولا تکتم الشهاده اوس اے دا دا دې یوازې ګناګار نه دی دا زړی ګناګار دی ځکه دا چې د فزړه کې پټ کنه نو دا زړی یا وجه دار یا دا وجه دا چې د زړه ګناګار دی د ټول بدن ګناګار دی ولی دلته د زړه ټول بدن ته وینه پاس کیږي کنه د زړه ټول ارکان او اعضا چلیږي نو اوس چې کله دې کې ګن راغی کنه نو دا ګن ټول بدن ته واپس دغه پاس کیږي نو په دې وجه ورته وی چې فا فانه عاصم قلبه والله بما تعملون علیم الله تعالی پاک سبحان تاسو عملونه کوي علیم پوهه دی چې تاسو څنګه معاملې کې الله تاسو معاملې سره هغه ته معلومه ده تر دې پوری دا هغه دریم بابو چې په دې کې ټول مالی معاملاتو خو په مالی معاملاتو کې تاول وی چې سود مکوا صحیح شو سود چې څوک حلال کړي هغه ته دمکی ورکا دا غي نه پس له توبه ترغیب ورکو بیا دا غي نه پس سود څوک حلال نه کړي خو خوري دا شانتي نو هغه ته دمکی ورکړه بیا غي تر توبې ته دغه ترغیب ورکو او کني نو بیا تر جنگ اعلان وکړو بیا دا غي نه ورسته ته د قرض ورکول معاملہ چې غریب سړی د قرض ورکو نشته وسره نو گزاره سره کا انتظار ورته وکا دا غي نه پدره ته معاملات د قرضي دا غي طریقې ته خورا پاره کې کوم احکامات وغیرہ ته بیان شو صحیح شو دا تر دې پوری دغه بیا په اخر کې معاملہ د رهن د غاڼي معاملې کوم د هغه د هغه ته بیان کړه